وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم رب دده دما قبل سره داده د باب د اولنی باب پنځمه خبره اول باب کې پنځه خبرې وي دلته د اولنی باب پنځه خبره چې بیان د درې مثالونو دی اول مثال د کافر دیم مثال د منافق اعتقادی دریم مثال د منافق عملی مثلهم مثال د دیو کما سر الذی فشان د هغه کس دی مثالونه په قران کې ټول څلور څلور مثالونه دي 33 په لفظ د مثال سره ټول مثالونه په قران کې سو دي سلور سرویخ دي په لفظ د مثال سره چې ذکر دي نو 33 دي مثالونه د مسلې د پاره ډېر اهمي کله کله یو مسله سړی ذهن ته ناراضي چې مثال ور سره ذکر کې نو ماشاءالله پټ شي خبره ذهن ته پریوزي قانون دا کله خطاب به د زکی سره وي کله به خطاب ستاغ د غبي سره وي نو چې غبي سره ستا خطابي نو دا هغه د وضاحت د مسلې د پاره هغه غبی تبا مثال ذکر کې نو قران هم د مختلفو ذهنونو سره خطاب دی نو ځکه کله کله کتاب الله د الله کتاب مثال راوړي چې دا انسان په دې مسله خپل کوی شي عرب مثال لډیر اهمیت ورکړي نو عرب وای الممثل بلا مثال الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام وکن ناقت بلا زمام یو مسله به د مثال دسی لکه اس ور سره واګه نشته ده دا د نارینه و کار دی مخکې درې ډلې بیان شي انعام والا غضب والا ظالم اوس د انعام والا مثال الله نه بیانای ولې زکه خطاب د مسلمانانو سره دی دا الله مؤمنانو سره خطاب دی او د خپل ځان نه هر څو خبر دی منطقيان وای په خپل ځان علم علم حضوري دی نو د ایمان والو مثال زکه نه بیان کړي او د دې دوه ډلو مثال بیانې د غضب والو د زوالینو استوقد باب استفعال له چې په کلفت او مشقت دلالت کوي مانا دا اورې ډېر په سختۍ بل کړي ډېر په مشقت بل کړي نارن ماده چې قران کې راغلي 154 کرته نارن په اور کې دو صفت دي یو احراق ده بل اشراق ده سوزولم کوي خلم بارنام کوي بیا د نار متعلق لس مستاقات دی په قران کې قران کې نار چاته ویلي نو کلا نار جهنم تطبیق د دې مثال نو تطبیق د مثال په دوو طریقو سره ده اوس په وګونه چون کې ښا چې یو ځل سره په خبره کوی شي الله شان تا ګورا علم کسبی شه ده بس په خبره یو ځل پویا کا ځان پویا کا بس دا ستا په کار راشي په خپل خزانه کې قوه حافظه کې خوندي کا اوس په دې مثال باندې تاسو ځان پویا کا ته د قران په یو اهمه خبره پویا شي بس نو تطبیق د مثال په دوه طریقو اوله طریقه دا چې دا مثال د کافرانو دی نو بیا حل د دې مثال داسې دی چې وحشتناک ځنګل دی او تک تور تیاروي او په دا وحشتناک ځنګل کې سکسانی چې تورتمی ګړنګ ورته نه دی معلوم دا ورته نه دی معلوم چې زما خو شاد سدي حتا چې ځانم نه ني نه خپل مرګره ني نو په دا سخت حالاتو کې اچانک الله یو انسان راولي هغه انسان سره لمبای لټکي مارچه سي ماشاءالله اغال ته اور بلکی چې اور بلکې زبردست رڼا شي د کسانو ترنا شي خپل مرګره او پیجنی خپل ځان او پیجنی خپل د ناس ته زه او پیجنی ګړنګو هموار زه او پیجنی پکار خدای خلکو له داوا چې د دې راتلون کې انسان شکرې ادا کړي وي دغه خوشامند کړي وي د تویل وی چې الله دې تعالی جزای خیر درکې مونږ خو تباشیو نو دې کې څه خلک ددا کس مرګري شي څنګه وای او اکثر ددا کسانو وای دتا چې تا خو زمو زنګل وسه زمو زنګل کې دی ور ولې بل کړه ته چار اوسته نو اکس وخت پوری خو بیا خپل رڼا هغه اوچته کې ولاړ شي او دا کسان بیا په قطور تورتم کې پاتې شي اوس یوازې تورتم نه دی مخکې تورتم او اوس تورتم سره بل څه شی مشته چې چون کې د اور بل کړه خوګلن پاتې شو نو اوس تورتم هم دی او خوګلن هم دی هغه سړی ترې نه لاړو د قشان محمد عربي صلی الله علیه وکړه چې نبی نوم راشي نو پکار دی چې موږ صلی الله د قشان محمد عربي صلی الله علیه وسلم راغی په حجاز مقدس کې او په حجاز مقدس کې په مکه مکرمه یو چراغ الله ورلور کده غار حرا په غرونو کې کله چې نبی دا خیسته رڼا راوړله د مکه مکرمه او چار چا پیل کلی زکه شړ بنجر وطنو بربریتو ظلمو نچابه پریجندلا نچا خپل دادا نخپل او نخپلوان بلکې په معمولی معمولی خبرو باندې با جګړې وي یو کس په پلار کې راغی په به وغزولې ول څوک شته چې زما د خپل ټولي کې بل برا غنو زبرا ټولې کم هغه په تور هغه پرې کړلې جګړه په دې باندې شروع شوله خلک به تباہ او برباد شو لکه په څه باندې شروع شوای په دې پښتو په لخت جګر د خپل تنه پیدا د ګل پشان سپردلې شه ماشوم ماشوم ویواغستلا هغه به زنده در ګور کول او هغه بچی غواله یا بته ما تفعل بی ابا جان په ما باندې سکه ما ولې قخه ظلمو سم بربریت او د انتهاوا د بربریت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې رڼا یې بل کړه مکه او تیر تیر چا پیر وطنونه ته روخانه شو چراغ د لا اله الا الله او چراغ قرآنی بل شو مکه او ټول کلی خوشا اگر رڼا رڼا شول پکار خو مکی والا ولا داوا سوا محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی جزای خیر درکې رڼا نه وتا موږ له رڼا راکړه او په نبی پاک صلی الله علیه وسلم پسې شول سخت وی کړهونه ولس کالا دیار لس کالا مسلسل کله په لره اچوا کله په لار کې ورته غنی اچوا کله یو سخت او کله بلا محمد رسول الله غرنا مدینه منوره ته ویوړلا اخوګلن دیو د پاره پاتې شو هم لا یبصرون جنگونه ورته پاتې شول سخت او کړهونه مکی والا ورته پاتې شولې کله د فتح د مکی سخت اوري نو کله غزوه حنین اوري کله بدر اوري کله د احد چغه اوري دا ټوله خبره ورته پاتې شوې خوګلن پاتې شو لارې د هدایت ورته باندې شولې زکه په زد کې رالل دې مثال دې ما طریقہ یو کس اوس پاسې دا اوس وای للذي استوقد نارا دې ما طریقہ د مثال چې دا مثال د منافقانو دی مونږ چې دلته وایو چې تاسو پاسې نو حالت تاسو کور کې یو کور کې یو کس پاسه وای چې ماشاءالله هغه وای دا وخت زمونږ به ځای تیر نشي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا دویمه طریقه چې دا مثال د منافقانو دی نو اوس به تطبیق د مثال داسې کوي مثلهم مثال د دیو کمثل الذي مثال د منافقانو نو ورته ویل شي چې کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر مړه تختې دې نشي نو لا یبصرون اسنینی اوس به هیڅ شي نه دا الا چې دا مثال د چا شي اوس په دې هم پوه شوي رورا ته پوه نه شوي چې منافقان د مسلمانانو سره ژوند تیرې نو سو ورځې ورته مزه شته ده نو فلم آزاد ما حوله خدا تر مرګ پورې دی کله چې مرګ راغی نو ذهب الله بنورهم دا مزیبت الله ختم کی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون اوس په تور تمونو کې دا څه توجیه ابن جریر کړي 163 صفحه ولني جیل کې دا کدا معلوم شو درته اوس کم یو کس په پاسې دا وګورئ ته چا سره چولېږي منافقانو سره وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پرېږدي دی ولرا فی ظلمات ان پتورتمونو کې غره توجیه دا چې دا کافر سره ولګي چې واځه دانا چرنا ترنا الله ختم کی بلکې الله ترنا کله کله حواسم ختم کی کله ترن الله حواسم خبر ختم کی کله انسان باندې هیبت راشي وګونه وای کار زمانہ کوي سترګې می کار پرې خو الله چې دی دا صفات شول نو اوس کله چې د نبی مقابله کړي نو اوس کانه دي کانا اوس واجه کار نه کوي جبه کار نه کوي سترګې کار نه کوي الله ړون کون کړي دا خدای والے خو یو سوال راځي چې دی خو کانه نه وو چاړاګان نه وو د سوق دی دې جبه لرلې غټه غټه سترګې لرلې سفر سفر وګونه وو د ابن جرير تبري وای د قتاده نه نقل کړي اے سمن عن الحق حق نه الله چاړاګان کړه نو ناوري حق هدایت ته نه واپس کیږي بعد انباو پس دا غره چې هدایت خرج کړي د سره اوس هدایت خوشته نه خو مخکې خو الله چې د خرج کا کړه وعن الضلالت د گمراهی نه واپس کی بعد ان اشترو اشتروها پس د دینه چې گمراهی اغسته ده تفسیر کبیر دا سوئی تیسیر الکریم الرحمن کې هم داسې دي لا يرجعون دیو نو واپس کیږي لانهم ترکوا الحق بعد ان عرفوا دیو ذکر واپس کیږي چې حق په جندل ده پس ده دینه چې په حق حق په جندل او حق پرې خېره دا د مثال دی د منافق اعتقادي حال د مثال د کافر د پاره او نو او کا صیبن دلته اوس د منافق اعتقادي مثال لې او د دې مطلب دا چې د یو فائدہ د قران نه نه اخلي دیم دا چې د قران اوریدل پرې خو دي دي منافق اعتقادي فائدہ د قران نه اخلي دیم اوریدل د الله د کتابي پرې خې دي او کسیبن یا مثال د دیو پشان د باران ده قران مثال اکثر یا د چا سره رورا اور سره او کسیب یا مثال د دیو پشان د ډیر باران دی او او او د پار ډیر معنی دی کلا او د تخیر د پار راځي چستا فخدا کدا مخ کی مثال د کافر ګرځي کدا رستو د کافر د پارا ګرځي لکه جالس الحسن او ابن سیرین حسن سره کینه او ابن سیرین سره کینه دیم او د تنویع د پارا د تقسیم د پارا د معنا ما د مخ کی مثال د کافر د پارا شانو دا مثال د منافق سره ولګوا دریم او پمانا د و سره چې د سپرلی بارانی او د قران تشبیه د باران سره ولې ور کوي ذکر ان بالصيب ياتي حياه الارض په باران سره زمکه ژوندۍ کیږي وبالقران لان القلوب تحيا به حياه الارض او په قران سره زړګې ژوند کیږي لکه څنګه چې په باران سره زمکه ژوند کیږي وبالقران حیات القلوب په قران سره د زړګي حیات ده باران ونه شنو زم وای سوکړه رااله علاقه تباش ولې ورته قران نشته نو علاقه بنه توا کیږي زړګي ویران شي زړګي غیر آباد شي زګه کوم ګړه کې چې د الله کتاب نه کل بیت الخرب پشان دروان کندري هغه او کسیبن سیب باران ته ډېر نمونه په قران کې ویلې کیږي کله ورته سیب وایي جمع 91 کرت راغله اسمان دغه جرم عظیم ته ملې شي دا غټ چې کوم ده دا دا تړ چې را تخشین ښکاری دته هم اسمان وای وریزه تم اسمان وای زکه برادا عرب وای هر هغه شی چې ستاده پاسوي پتا دغه سوروي هغه تاسمان ویلې شي دی وجنه چتم اسمان ویلې شي کل ما علاک فازلک هر هغه شی چې ستانه اوچتی او پتا سورې کید اسمان دی دیو جن باران ته مسمان ویلې کیږي ولې باران هم د برن کیږي لکه دیارم من په صحیح قول امام قرطبي نقل کړي او ترمذی وای دا حدیث حسن صحیح غریب چو يهوديانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله رات څه شه دي رات څه شه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملک من الملائکه دا یو ملک د ملائکو نه دی موکلم بالصحاب چې الله په وریځو مقرر کړي چا چې دا دعا ویلا د باران نه د دې غلونه د دې سیلونه والله د ته مشکلات نه پیښي ا دعا یاد کړئ سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك کما دعا دا سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته اللهم لا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حمدنا دی آغا آغا الله لرا شرات فرشتہ دغه په حمد لګیا ده او ملائک دغه د یری نستاینه کوي اے الله اللهم لا تهلكنا الله په خپل عذاب موږ مهلا کوا د دینه مخکې موږ معاف کروا امام قرطبي 218 صفحه ولني جیل کې دا دعا نقل کړي ورادن او بلز بلز وبرقن او برخناوي برق دا غپړق ته ویل شي اوس برق څه شه ده وای مخارق الحديد بيد الملك امام قرطبي وایي زم چې دا حدیث د ترمذی سره دا قول ډیر موافق دی وبرق او برخنا ابن جریر هم وایي مخارق بأيدي الملائکه الله اکبر الله به ته د دینه پیژنې د الله بندگان دي د الله غلامان دي یو ملک دی هغه رات دی هغه رات الله اکبر دای پلاس کې هغه چابک دا پړق پړق چکیږي ها صوت الشدید من صوت الرعد دا ویلګ आवाज سخت شوی دی ررع معمول مطابق وریزی شړی اسی چې دا رات لک ځان کار کې او دا دا خپل دا مبارک لاس لک کته په دې دنیا باندې را خوشی کې ستا څه خیال دی هرورا موږ دا میګي میګي به ورته پا ټیک شو الله اکبر دا الله د مخلوق داسې طاقت نو هغه الله چې دی پیدا کړی اسرافیل علیہ الصلات والسلام الله په خله کې ورلا شپېلې ورکړې شپېلې هم د شډېره وړه نه ده مړه یو روایت کې راغل دی هغه روایت حسن لغیره دی وای کله ازمکه اسمانونه دا ټول پای کې د سیوا چولای شي کته بتره نه کوزي دون غټش بیلې واده سي پکار نه وای بس الله به حکم کې شپېلې شپېلې وها بس هغه شپېلې ماشاءالله پوکې پوکې عجيبه څنګه پوکې شور غر اوچت شو یا الله څه چلو شو شور غر پتا څه روانه شولا نو پورې طرف ته د یاګي غرونه اوچت شول نو د کومراټ غرونه ټول اوچت شول ذل دیر ټول بسمه بسمه نو پاکستان ټول دړې وړې نو امریکا او افریقا نیوزیلند او استرالیا جاپان او انګلند ټول چې کوم ده درهم برهم څه چل وشو ویزل بحار او سجرت دریابونو باندې اور بل شپکې راغې د یو ملک پکې هغه د پکی سره ټول نظام درهم برهم خیسته زمکه باندې باران وشي نو ګلی لالا پکې زرغون شي په خورانا کزمکه باران راشي نو مال کونډې پکې زرغون شي قران عام کتاب دی او هر چاله هدایت دی هدل للناس او کسیب نو قران په شان د باران دی او په باران کې اول کې ډېر تکلیفونه وي ستا باغ بچی کوم ده او بخور به د باغ دی وشي ستا باغچه به وبشي زمکه کې به خسته یخه هواګان راشي نو اول د باران کې تکلیفونه خروست بیا مزي دغه شان قران راغې قران په اول کې سخت ډيري ولګبای تندبای زما مهربان شوګری بکه شاده هغوی د چې شوګر پسې کوي قران خدا غو خلکو چې څوک په د پسې شوګره کوي شوګر بکه ولګي به تیرې سخت به تیرې بے وطن مسافر به یو څه بل څه هر چا بده خیو بده رد خبره بس غمه نو کده ته د ځان ټینګ نو رستبا قران په وجه باندې وتشیر او شکر شي هم په دې جهان کې به اطمینانی قران بستا د تنز ورشي قران بستا سره مشغولېږي او کله چې د دنیا نه رسختېږي مبارک قران به در سره وي بے خوف بے خطر به رسختېږي کہ دانا خاک می مل کر گل گلزار ہوتا ہے تزان د خاور سره خاور کا د قران د پاره تکلیفونه برداشت کن ورستو په مزي کې پدې مثال په تطبیق د مثال باندې پوه شئ ګرور باران پاول کې څه شی رو روای سختي چا چې د سختو تزان وتاړه نورستو څه چللې په دنیا کې چین راحت او سکوت او کله چې د دنیا نه رسختيږي قران به د نوجوان په شکل کې قبرستان سره تد سره زی او بیا روز محشر کې په خې طرف به قران رواني مخکې به محمد رسول الله رواني وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وزد ناوې پشان جنت ته د بادشاہ پشان مستا استقبالي وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين نو خلق د قران دی اولو خبرو ته ځان نه تړي نورستو داغه د ثمراتو نه محروم شي پوي شوي کنه پوي شوي وروره خاوس به دیمه طریقه چې لکه تیز باران وي د غلای آرام پکې ګړز ګړزم پکې برېخنام پکې یو سره سړې دې یو سپر لاندې د بلې لاندې دی ولاړ دی باران راغی اوس دی اج سوچ کوي نو کله وای زم نو کله بیا وای څنګه زم خړه براوزی څنګه زم برنه با غلې راشي نو کپرای بمه دړې وړې کی نو کله په مخ کې کین نو کله رستو کوي کله وای زم نو کله وای نه زما حیران او پریشان ای د قشان کله چې قران راځي او پای کې دا اګړز ګړز وی ان شاء الله ورستو وایو چې تندرونه په قران کې څه دي سوایق په قران کې څه دي بر په قران کې څه شه ده کله چې دا قران را را, را, را نازلېږي او دا سيزونه پکې نو متحير بيدنا او منافق یا مثال د دې قران په شان د تیز باران دی نو د قران تشبیه د باران سره ولې ورکړه مخکې بیان شولا فيه ظلمات چې پدې کې تیارې قران کې تیارې څه دي منافقت قران کې منافقانو ته تیارې د منافقانو قباحتونه بیانول حدود او قصاصات دو تشبیه مونږ ورکړې مرکبه او یو تشبیه هغه تشبیه مفرده شو الله دې زموږ ذهنونو ته دا مثالونه راوړي بس ان شاء الله دا به یادوي سبا وا هر یو کس وای چې ان شاء الله زبا دا مثال د دې تطبیق به مثال به زکوما بل وې زبا کوما ان شاء الله اعظم به وکړي ټیک ده کنه ان شاء الله چې مونږ کم کس توای چې مړه تفاصله لګ خدای پاسي کا خیر هر کله دا اوس د دې واغ عمل دی د منافق عملی عمل ادا دی قران منم خود خپل فائدې د پاره کمال پکې فائدہ وا منم زبین دا خسته برکتی دین دی او کمال فائدہ نه ونه ورور نه منم موږ لراشي خلک نه نو مولوی صاحب نو زه قربان ستانه وی مولوی صاحب زمانه شي چا سره څه خبره ده نو زم بیا وای مولوی شپ ته کتابونه وګوره چې په دې کې زما ګټه شته او کنه شته غرض یې سي موږ په یو غره غرض یې دای کزا په دین باندې ګټم نو چې لاړ شمه شریعت وکم که په دین باندې نه ګټم نو بیا به سادین پورې ان خلم نو موږ ورته وایو موږ ورته څنګه وایو موږ وایو الله دې ډېرې خوشاله در کې دعا ورته وکړو مسله ورته نه خیر زم ته لاړ شه مولای شي پکې نه تم لاړ شه ستاره مرګره بم لاړ شي ته دروغ مو آیا صحیح بیان تم کا هغه به هم صحیح بیان وکي چې چا حق نو دین باغ ته وای چې ستا حق ده هغه بل ته وای چې ستا نه ده د دین منی خود خپل فائدې د پاره منی او وروره کده د فائدہ پکې نه نو د کنزل الله اکبر حتی چې د الله کتاب تم بیا کنزل کوي مولا غریب پته خلاص نه دی ځان کافر او بی دینه کی کلمہ اضاء لهم مشوفی منافق عملی دی کنه کلما اضاء اضاء لهم مشوا فی دام د یو سوال جواب دی چې کله دا برېښنا خو پټیږي او کله ښکارا کیږي نو د دې سهالي نو حال دای چې ښکارا شي برېښنا پړه پوکي نو د روان شي او کله چې برېښنا ختم شي نو د پځې ودرېږي چې بس اوس نور زما دې دین ته سلام دې دې قران ته می سلام کلما اضاء لهم مشوا فی زاد المسیر هم داسې وای او تسهیل هم داسې وای مسلمان خواغه مسلمان له په هر حال کې د الله د قران نه قربان کله وفته لذهب بسمعهم وابصارهم زجر دا څه دی چې و بنی آدم ما خدا غوږ تعالی درکړې و بنی آدم ما خدا لا سن تعالی درکړې و بنی آدم ما خدا سترګې درکړې چې ته په حق وینې حق په واورې حق په وینې والله الله دې دنیا کې مهلت ورکړي ورنه کړه الله خوخوي تبه کون کړي وي د الله خوخوي تبه ړون کړي وي نه پکار دا چې د هر سستان الله غستې وي نو زکه وی ولو شاء الله ک الله رضا وی